آیا دا خلک چرته پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې د هغه خلکو انجام لیدلې وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي هغه د دوی نه زیات طاقت ورو او د دوی نه زیات زبردستی نخې پزمکه کې پرې خودلې دي لیکن الله هغه د خپل ګناهونو په وجا راونیول او داغوی د پاره د الله نه بچکون کې هیڅوک نه وو